نو تاسو له الله څخه ویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله پاک او دغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هم باسی خلق حقیقی مومنان دی دا غول لپاره دا غول رب سره لوی درجه دی د ګناهونو څخه دنه او ډیره غوره روزی ده كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون د دې ورګې د مالونو په باب هم همغه سي صورت رامنځته کیږي دا څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی وو چې کله ستا رب ته له حق سره له خپله کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډېره بده برېښېدله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه وو په داس حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شو دا هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستول کېږي خو د الله پاک اراده دا و چې په خپل لارښونو سره حق حق ثابت شي وخی او د کافرانو ستا وباسي